الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا دا ځای دی کنه ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات سوره نور دی بیان بیان پکې د حیا او د پردو دی د فحاشۍ او د بی حیاي د ختمېدو مخکې مسله وا پردو خلکو باندې دا لازم دی چې د چا ځای ته راځي نو اول به سلام واچي بیا به اجازه وغواړي السلام علیکم ادخلو په تاسو دې سلامي درشم که اجازه وته وشوه فبها او که وته ونشوه واپس بځي نن بیا مسله دا وه مستحب طریقه دا ده واجبه نه ده چې د کور بني آدم خپل کور ته راځي نو اجازه اغشتل خو واجب نه دي خو مستحب طریقه دا ده چې بار داسې یو حرکت وکړي چې هغې سره کور والا ته پته ولګي چې سړی راغی مثلا بار د هوښیار خلک بار اسې ټوخي موخي وکي د دې لپاره وکي چې کور پته ولګي کله خلک اسې جوړي چرګانو ته وي اواز وکي اوزو ته وزي مزيني تاسو وي آیو دا وازونه وکي دا دې د پاره وکي چې د کور خلک دغه شي اسې وا اپلانیا ویم ناسې اواز وکي دا مستحب ده واجب نه ده ځکه چې اسنه چرته کور کې زنانه خوارانه به پر دین نه سینې او ته په ورشي او بیا خپ تبم خپیا بم خپي چې کور ته راننه وته کور ته نو په کور کې د یو بل کوټې ته ننوتل بغیر د اجازې نه دا جایز دي ښه اوس یوه ښځه د بلې ښځې کوټې ته ځي بله ښځه د بلې کوټې ته ځي دا جایز دي ماشومان په کور کې دي د یو کوټې ماشومان بلې کوټې ته ځي د بلې کوټې بلې ته ځي دا یجوز دا جایز دي ا درې په خپل هم دا مسله پوهې کې ځان او د خپل ماشومان پوهې کې چې په درې وختو کې د یو کوټې خلکو له پکاري چې د بل کوټې ته نه ننوځي یو چې سبی اذان وشي نو د سبی اذان سره د دې وخت نه تر د مانځه پورې د چا کوټو ته مه ځئ ځکه دلته خلک راپاسي د شپې جامې بدلوي او هغه د ورځې جامې اغوندي کله نا کله سړی لامبي یا بل سي د دې وجه نه دیز ټیمونو کې مزه یو غرمه نه د غرمه چې غرمه شو د خلکو د کیږي نو په خوا خو پکینو نو خلکو به جامې وستي یو لنګ بیا چولی او نور بیا رسیستیو نو دقه وخت کې د غرمه کې چې د خلک د عامې جامې لري کې د ځان نه او هغه د خوب جامې واغوندي نو دغه وخت کې د یو بل کوټو ته مزه او یو چې د ماسوتن منځو شي نو د ماسوتن د مانځه پسې چې خلک کوټو ته شي نو بیا دغه وخت کې مننه نوځي ځکه خلک جامیم بدلوي کله نا کله سړی د خپل بیبي سره داسې حرکت کوي ټوکې موکې کوي چې هغه دا نه غواړي چې بل څوک مې ویني نو دا درې قسمت دا درې وختونه چې دي د کور خلکو لم پکار دي چې د یو بل کوټې ته نسی د کور ماشومان هم پویول پکار دي دا زما ستا ذمہواری ده چې بچو یو بل ته مزه ستا خادمه ده خادمه وینځه دی ده وینځم په دې پوی کا چې زما کوټې ته خو راځي هر وخت کې خو ګورې دې درې ټیمونو کې به نه راځي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو لیستاذنکم الذین اجازه دی غواړي تاسو نه هغه خلک اجازه دی غواړي تاسو نه هغه خلک ملکت ایمانکم چې مالکی دا غوی خلاصونه تاسو مثلا ستا وینځه ده ستا د خدمت د پاره وزي او نه نوزي ستا کوټې ته وزي او ننوزي دی خو په دا درې ټیمونو کې چې درځي کنه نو دنه دی اجازه غواړي والذین او هغه خلق دی اجازه غواړي لم یبلغ الحلم چې هغوی نه وي رسېدلې بلوغ ته منکم چې هغه ستاسو نه وي ستاسو د کورنۍ ماشومان دي لا بلوغ ته نه دي رسېدلې هغه هم تاسو پوه کې ستاسو ذمه واري ده چې پوه کې نو اجازه دې غواړي ستاسو خادمانې او هغه د کور ماشومان چې هغه لا بلوغ ته نی رسېدلی ثلاث مرات درې ځله یعنی درې وخته ثلاث مرات درې پیرې درې وخته یو من قبل صلات الفجر مخکې د مانزه د سبعینا یو د سبعی د مانزه نه مخکې دقه وخت کې د کور ماشومان هم پوي کې چې د یو بل کوټې ته مزه داسې په خپل هم د یو بل کوټې ته مزه وحین تدعو او پاغه وخت کې چې تاسو کې ده سیابکم خپل عام جامع من الظهیرت په غرمه کې په غرمه کې چې خلک کوټې ته شي عام جامع کمیس وباسي پرتوګ یوازې پرتوګي کله پرتوګ مو باسي اسې لنګ واشي ومن بعد صلاة العشاء او پس د مانزه د ماسوتن پس د مانزه د ماسوتن څه غریبی و په خوا د د کوټو دروازې چرته وي دروازې باندې وي اسی پرده و پیرا زوړند و دا زما خو هغه نه یادېږي چې د کوټو دروازې باندې وي او دا مې یادېږي چې بعض د صحن دروازې باندې وي زمونږ چې هلته کم کلی و هغه کلي کې بلکل د یو هم زه اوس ګورم د یو چا هم دغه نه وه دروازه همداسې کلا و دغه به و کیدی شي تا ته به نه یادې مشرانو ته به یادې ما وې د دروازې به نه وې ښه سلاسو اوراتن دا درې وختونه دي د پردې سلاسو اوراتن دا درې وختونه دي د پردې لکم ستاسو د پاره ا د دینه بغیر که د کور ماشومان یو بل کره اوزی نه اوزی یا ستاسو خادمانی وینځي دي او هغه اوزی نه اوزی نو هغه کله چای راوړي کله ډوډۍ راوړي کله اوبه راوړي کله لوښي وباسي نو خو هر وخت اجازه نشي غوښتي لیس علیکم نشته پتاسو ولا علیهم نه پدوی باندې جناحون ګنا بعدهن پس د درې وختونو نه تو ولی طوافون علیکم دوی ګرځیدون کې دي ستا پتاسو باندې د خدمت لپاره بعضکم بعض استاسو علی بعض په بعضو دا ماشومانی د یو کوټې خلک شی ورکی وای بچیا دا غبلې لا یوسه ابلې کوټې ته داسې خادم ای کذالک هم دقسی یبین الله بیانی الله لکم الآیات تاسو ته آیاتونه والله علیم الله چې دی دا ښه علم دی په هر څه حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې بله مسله د محلې ماشومان چې لا بلوغ ته نی رسېدلی که د یو بل کرزي خیر دی ښه که ښځې ته پرده نه کوي خیر دی خو چې کله ماشومان بالغ شي نو ګورې بیا داسې به نه وي چې دا زموږ د محلې ماشومان دي د زمیدارو خزی نه دی خورانې سادهګانې هغه ستر نه کوي دا موږ سره وړوکی رالوی شوی دی هلکه وړوکی خو هغې پورې و چې لا بالغ نو نو چې اوس بالغ شو نو اوس خو وړوکی نه دی اوس خو به پرده کوئ وایذا بلغ الاطفال کله چې بالغ شي ماشومان کله چې ورسی ماشومان وایذا بلغ الاطفال کله چې ورسیږي ماشومان منکم چې غستا سنئ څه شي ته ورسي الحلم بلوغ ته نو دام داسې شو لکه پردي خلک فلیستاذنو دوی د اجازه وغواړي په داخلېدو وخت کې کما استأذن الذین لکه څنګه به چې اجازه غوښته هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې د دوی نه هغه مخکې چې کوم بالغ کسانو کذالک هم دقسې یبین الله لکم بیانوي الله تاسو ته آیاته خپل آیاتونه والله الله پاک چې دی علیم خبر دی په هر څه حکیم خاوند د حکمت دی په خپل کارونو کې الله چې د پردې مسله کوي په دې کې زمونږ او تاسو ډېرې ګټې او ډېرې فایدې دي خزه چې با روزي ضرور دا ده چې یا غټ پړونی وي چې د ځان یې توکړي د سر نه تر خپو پوري یا دا بورکه ده دای دی چولی چې د سر نه د خپو پورې پټي خزه له پکاري چې په لوپټه کې بار نوزي ا هغه خزه چې دومره زړه ده دونه زړه چې هغه نه تمه کوي د واده او نه د دین دیته څوک تمه کوي چې دا زه په نکاح کم دا سه زړه ده چې بس او چکړس او تک تور رنګ دی ما وی سړی ورته سړی ته تم کوي چې دا زو کوم نه د دې تم چې ما سوکو کی ختمه ده دا خزه که بغیر د بورکې باروزی خیر دی مخ کله ښکارا کوي په کوسو کې ګرځي ښکاره مخ نو دا جایز دی پرده ورله ده نه پردې نه دغه ده بهتره ده والقواعد او ناست خزه ناست مطلب دا دی هغه خزه چې داغوی حیث بیماری ناراضي داغوی امید د اولاد نکیږي دونه زړی وي والقواعد او ناست من النساء د خزونه اللاتی هغه خزی لا یرجونا چې هغوی تمه نه کوي نکاحا د نکاح داسې وخت ته رسېدلي دي اوس د نوي کالو ده چې نه د دې تمه شته چې زه به ځان له خاوند وکړم نه د دې نه څوک دا تمه کوي چې دا به زه ځان له وکړم قواعد که درته یادی بخاری کې دا ټکی تاسو ذکر کړو قواعد ناستو خزو تم وی چې کمی ناستی وی زړی وی او قواعد بنیادونو تم وی و اذ يرفع ابراهيم له قواعد الته چې امام بخاری تفسیر کو دا ځای باندې والا ور کړی و وی ناست معنی هم دا بنیادونه هم وی وی دا فرق په مفرد سره کیږي که د قواعد جمع قاعدتون شي تی پکې ده نو بنیاد ته وی او که قواعد جمع د قاعدون شي نو قاعد بیا غخزه ته وی چې هغه به سر څه دغی ختم یو د نکاح میکاح او دا حیض مز در سي ختمي فلیس علیهن نشتګ پدوی باندې جناح گنا ان یدعنا چې دوی کی دي سیابهن خپل جامې دلته مراد د جامونه ګوري کمیس او پرتوګ نه لري چې بربنده ګرځي مراد د جامونه غدغه دی غد وتلو جامې عامې خزې چې باروزی یا پړونی وي یا دا دی یا دا دی دا سپین پودر د مخ پورې موګلی دی هغه کریم نو تا بیا د ځانه پیغله جوړه کړې ده داسې نه غیر متبرجات په داسې حال کې چې دا بخکاره کوونکي نه وي بزینت د خپل ښایست ځکه چې بوډۍ ښځه یې خو چې جامې واوچولې بیا سړي ته ځوانه ښکاري یا ځان پورې هغه سفیدي مفیدي وموږله ټیک د داسې ښځې له که بغیر د پردې نه دا اوزي جایز دی خو پرده وله څه ده بهتر و ان یستعففنا او دا خبره چې دوی ځان وساتي د دینه نو خیر لهن دا ډیر خدي د دوی لپاره والله سمیع الله اوریدون کې دی علیم خبر دی په هر څه حکم راغی مسلمانانو د یو بل مال په ناجایز طریقه مخوره ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مسلمانانو د یو بل مال په ناحقه باندې مخوره مسله پیښه شو دلته به مشترکه ډوډۍ و مثلا دا مرګري انډیوالي نه کوي مشترک انډیوالي وکي چې ډوډۍ به کې خو دې شو دلته به په دې ملګرو کې وړاندمو په دې کې به ګوډیانمو دا وړانده او دا بیماران به پکیو نو دوی ړون به چې کېناسته نو د به خطره کوله یریده به چې ما ته څه پته لګي زه خو څه وینم نه هسې نه چې نور خلک دوه دوه ګلې اوچتې کړي او زه درې اوچتې کړم هسې نه ما ته خو ښه او بد نه ښکاري هسې نه چې زه تیکه اوچتوم او دا نور خلک تیکې نه اوچتوي ده به دا دغه کو چې دا خو به ناجایز وي شی مشترک دی زه به زیاته وخورم دوی به کمه وخوري او چې سترګې دی وي خو بیا به پته ولګي کنه چې الکه د دوه غلي اوچته کړې نو زه سره درې اوچتم بیمار به وي دا خلک خو زما نه کرکه کوي زه بیمار یم زما د وجې نه کرکه کوي دوی به ډوډۍ په خپل شوق نه خوري ګوډ به وي چې زما یو زیم او یو مې خپل اوږده د دوو کسانو ځای مې نیولی دی نو دا ډیره بده ده دلته به د روغو خلکو هم د دې نه کرکه کوله چېره ګډ موږ سره په دغه کې شریکي ړوند زموږ سره شریکي ځکه ړوند سړی خو ښه شی نه ویني او موږ ښه شی وینو دا خورو دا به زیاتې وي ګډ دی هغه به خپله خپه سنبهالوي که هغه به ډوډۍ خوري موږ به د هغه نه ډوډۍ زیاته وخورو بیمار دی هغه ډوډۍ کمه خوري موږ به ترې زیاته وخورو لکه دا تاسو د غن رو باسي اجرو تشکری یو قسم ډوډۍ روزي او څوک زیاته وخوري څوک کم وخوري دا به دوی وی چې دا خو به زیاتې وي کمې وي نو الله تعالی وی چې نه مړه دا معمولی فرق دی دا زیاتې کمې دا بالکل نه غره جایز دی که ګډ د سمو سره کینی یا روند سمو سره کینی او مشترک شی وي جایز دی ولا علی انفسکم او نه پزانونو ستاسو ان تاکلو من بیوتکم چې تاسو خوراکو کې د خپل کورونو نه الکه بیګا مشترک رونه دي شریک کاروبار کوي شریک ارسان ډیم شریک ده چې سره کې ناستل یو زیات اوخري بله کم اوخري سړی وي دا خو مشترک شي ما ډیر او خوړل هغه بل کم او خوړه خو یلکه دا معمولی فرق خیر دی ښه ان تاکلو چې تاسو خوراکو کې من بیوتکم د خپل کورونو نه او بیوت اعما او بیوت ابائکم یا د کورونو د خپل پلارانو نه کله به یو زوی د پلار نه بیلو چې د پلار کور ته به لاړ او ډوډۍ به ورته رامخکې شوه نو ده به دا خطره کوله چې دا به یې زړه وي او که نه به وي کله نا کله د سړي زړه نی خو د مجبورۍ نه مېلمه ته شی ورمخکې کي نو دی به چې د پلار کره لاړ او د هغوی به ورته ډوډۍ رامخکې کړه ده به وي دا به د دوی زړه وي او که نه به وي دا به یې ګناه ګڼله او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو ستاسو نه الکه مور نه بیلې او مور کره لاړې او مور تا ته ډوډۍ را مخکې کې شی را ته را مخکې کې کاوه را ته را مخکې کې دې کې څه ګناه نشته او بیوت اخوانکم یا د کورونو د رونو ستاسو نه رور د رور کره لاړ شي او هغوی ورته سره مخکې کې ډوډۍ دی وای نه مړه نو دا به یا زړه او کنه به وی نه دی کې ګناه نشته او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو ستاسو نه او بیوت امامکم یا د کورونو د ترونو ستاسو نه رواره لاړه د تر کره لاړه او تر کور وته شعر مخ کې کو دا جایز دی او بیوت اماتکم یا د کورونو د تروریانو ستاسو نه او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو ستاسو نه ماما کره لاړې او هغوی د ته حجرې ته څه شی راوویسته نو ته به دا به زړه وو که نه به او بیوت خالاتکم یا د کورونو د خالو ستاسو نه د مور د مور خويندې ني هغه او ما یا د هغه نه ملکتم چې مالک تاسو مفاتحه د کنجیانو داغه د کوم شي چې د کنجیانو مالک په خوا بزنی ملګری و جهاد ته بتلل په سفر بتلل د خپل باغ کنجی به راواغشته تا ته بیا واله کړه درته به وی دا کنجی واله زما د با خیال ساته او میوه هم ته خوره خوراک پکې کوه دا تقوادار خلکو دی بچې کنجی ته واغشته باغ ته بلاړ ساتنه به کوله خو میوه له به ګوتې نه وروړي وای اوس پورې ولی په ما باندې میوه نه خوړله چې اوس د د ضرورت راغی نو دې دا اولګې د مال چابيان راکړې دا د زړه نو خاصه د مجبورې نه وي غریب هم دقه سی و ګوته به نه وروړي یو سړی به کډه به د یو ځای نه بل ځای ته وړه سکار به بچی به هم تلل کور به خوشې پاتې و وته به وی دا چې بیا نه واله او زما دغه دی ګوره دغه چه دا او دا وړه دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی په خوا دا به وی تر اوسه پورې مال ولې نه راکول خو اوس مجبور او دا خوراک مال جایز نه دی وای نه دا جګه دی چې هغه د ته وی خورا بس جایز دی خورا خو دلته خورا دا نه چې کور ته بیا وړي میوه دا خورا چې په خوا کاوه په خوا خو دلته او صدیقکم یا د خپل دوست یو دوست د دوست کور ته لاړ دا چې چاته آخرت یاد یې هغه دا سوچ کوي نو چې هغه به له څه شی راوویسته ده به دا ګناه ګڼله چې دا به د ده زړه وي او که نه د مجبورۍ د وجې نه ماته دا دغه وکړه وایي نه دا خوراک جایز دی لیس علیکم جناح بل په دې دغه کې عربو کې د عربو سخاوت مشهورو چې کله به د ډوډۍ وخت راغی غرمه به مثلا سړی به په لار کې ناستو ډوډۍ به پرته وه وی دا سړیتوب نه دی چې ډوډۍ سړی ځان له خوري بغیر د میلمنه دا ځان له خوراک ته به دوی دغه وي ګونه که سړی به راغی میلمه خو ډوډۍ به وخوړه او که را به نغی همداسې به پاتې شو وایي ځان له خوړله دا بې غیرتوب دی الله پاک وایي نه دا ټول جایز دي که ځان له خورې هم جایز دي او که میلمه سره خورې هم جایز دي که ځان له شکور کور کې خورې هم جایز دي که مشترکه تم شکور راوباسه او بل په یو درستخان واچوه ټول طریقې جایز دي دا هم جایز دی خو بد ښکاری ته شکور اجره ته راو باسي ته هغه ګټ کې کینې هغه بل شکور راو باسي هغه اجره کې هغه ګټ ته کینې هم صحیح ده خ لیس علیکم نشتا پتاسو جناح گنا ان تاکلو چې تاسو خوراکو کې جميعا په یوځه ټول کلی والا شکور روباسي مخکې خو چې زه دې علاقې ته رالم نو دا شیبه و زما خیال اوس کم دی ځکه هر سړی په منډه شکرونه به راوتلو نو دوه درې میلمانه به په هغې کې دغه و روکو پته بیا نه لګېده او اشتاتن یا بیل بیل او اشتاتا یا بیل بیل بیا مسله ده د دې یو مسلې خیال کوي چې کور ته ننوځې د کور په خلکو سلام اچوي دا ډیره ضرور ده فاذا دخلتم کله چې تاسو داخل شئ بیوتن خپل کورونو ته فسلمو نو تاسو سلام واچوي علی انفسکم په خپل ځانونو خپل ځانونه دا مطلب چې دا کور کې څوک دي خو دا ستا خلک دي کنه خو یا به خزي یا به لوریانی وي او یا به موري تحیتا دا یو پیشکش دی یو تحفه ده من عند الله د طرف د الله نه خو څنګه تحفه ده مبارکتا چې دا مبارکه ده او طیبتا پاکه ده دا سلام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 وکړي چې الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې د ملګرو کورونو کې بیماران دي زنانه غریبانان بیمار دي کم بوډاګان دي دعاګانو د پاره ویلي دي هغوی ته دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي وصلی الله تعالی